چې په هغې کې د ظاهر خلاف شوي نو هغه ازمار دی په مقام د اظهار کې یو ځای دی هغه کې اظهار پکار دی هغه کې اظهار پکار دی ترول ازمار مقصود پای کې او غرض وي یا لکه په خبره راسه یو څه دی هغه کې پکار مظهر اسم راوړل دي ته پکې مزمر اسم راوړې او ستا مقصد پاره کې ستا مقصد پاغي کې یو نقطه وی بطور مثال کا ادعاء ان مرجع الضمیر دائم الحضور فی الذهن یعنی گویا کې تداوی چې ما د مظهر په ځای ضمیر راوړو او دا چاته چې زه ضمیر را دې کوم دې زما په ذهن کې داسې دی لکه مظهر منګه امیر صاحب ته وی چې امیر صاحب بلکې د امیر صاحب نفس اماره امیر صاحب ته وی چې دا ستا محبوبه چې د دې سره روانه که ولې وسره روانه که ځکه چې دا چې کم دی نو د وصال نه انکاري ده نو دی دې خپل نفس ته تسلي ورکوي چې ابتر وصاله دې محبوبې انکار کړی د وصال نه مخافت الرقباء د یری د رقیبانو نه چې خلک بالو وي واتت کو تا ته بیا راغلی تحت مدار عز الماء کله چې د تیارو زغری را خواره شو یعنی د شپې راغلی ده نو دا که د وصال نه انکار کړی نو امام الناس یې کړی اوس د ابد کې ضمیر دی نو دلته خو په کار اظهار و چې ابد سلما یا ابد اسما یا به امیر صاحب ته پته چې نوم څه دی خو هغه نوم ذکر کول پکار وو نو دلته کې نوم یې نه دی ذکر کړی او ضمیر یې راوړلی دی نو دا ضمیر راوړل دلته دا د یو نقطې د پاره دی زید اسم مظهر دی د خلاف د ظاهر کړی دی د تقاضا د ظاهر خلاف یې کړی دی زید زید ضمیرو او روړې چې کسه زیاده اسم مظهرو او روړې څه دی ضمیر دی خو دې مدعی د دې خبره دی چې زما ذهن کې دا نقشه هر وخت پرته ده او دا داسې ده لکه مظهره پېښې برابر الفاعل ضمیر لم يتقدم له مرجع فاعل ضمیر دی لم يتقدم له مرجع داغه مخکې مرجع نه تیر شوی د مقتضا د ظاهر اظهار و تمکین ما بعد الضمیر په نفسه په نفس السامع لتشوقه الیه اولا او وی چې کله کله ضمیر په سر کې راوړي شي په زیاده مظهر باندې په ځای د مظهر باندې ضمیر راوړی شي نو دې سره دا ما بعد د ضمیر نه چې راوړی نو دا په نفس کې خو او قعوي ولی چې ته ضمیر راوړې نو فورا نفس طالب شي چې د دې ضمیر مرجع څه ده نو چې ته واپس رستو بیا ضمیر راوړې نو نفس هغه ته منتظری او کوم شی چې په انتظار اصل شي نو هغه وقع فی الذهن یې لکه په خبره پوه شوې که نه چې کوم شی بعد الانتظار راشي په ذهن کې نو هغه اوقع فی الذهن وي نو دغه شی په ذهن کې اوقع شي لکه هي النفس ما حملتها تتحملو هي النفس ما حملتها تتحمل هي النفس دا نفس دی او ما حملتها تتحمل کمه پورې چې ته په د باندې بوج اسه تتحمل نو دې بوج بار کوي دې بوج بار کوي هي النفس دا نفس دی ما حملتها کومه پورې چې ته په ده باندې بوج اچه تتحملو نو دې بوج باري نو دا هي چې ته وې نو ستا مخاطب طالب شو چې لکه دا هي چا ته را دی وي نو چې ته رستو النفس روړ دا تفسیر د هي دی وکنو دا وقع په ذهن شو یا تاوی هواغه نعمه نو دغه دا نعمه د کې ضمیر دی نو هغه ستا مخاطب چې کوم دی نو هغه طالب شي چې دې کې هو دی هغه چاته راځي دی او دا غي تفسیر پکار دی یا مؤدب په معنا د متأدب سره چې هغه ادب کوي وعکسه عکس ته دی دا د ایل اظهار په مقام الازمار لغرض یو ځای دی او هغه کې ازمار رول پکارو او ته اظهار وکې او ستا پکې یو مقصد وي کتقویت داعی المام امتثالی او داسې ورته ونه وایي چې انا امرک بکذا ځکه انا کې هغه زور نشته کوم چې په سیدک کې دی چې ستا سید داسې وایي ستا سید داسې وایي انا کې هغه دغه نشته انا پته نه لګي انا څوک دی او چې وایي سیدک یا امرک بکذا نو دې سره نو د انا په ځای غایب یې راوړو سید یې راوړو دې کې دغه مقصد دی پکې ومنها الالتفات او بعض د دین التفات التفات دي ته وي چې کلام په د متکلم نه شروع کې اچانک غائب ته واړی یا د مخاطب نه شروع کې نو غائب ته واړی یا د غائب نه شروع کې مخاطب ته واړی نو کلام دا کل کوثر دا اعطینا چې ده کنه دا متکلم دی الله وی تعالی موږ درکړی دی حوض کوثر دا تکلم دی اوس پسول لربک دا رب چې دی دا غایب دی پسول لربک وانحر دا غایب خوبصورت طلب کرتا هې شرم نهي آتي تجهې دا اصل کې دی خپل نفس ملامته کوي خپل نفس چې اتطلب وصل ربات الجمالي ته طلب کې وصال د هغه خزو چې هغه خاوندان د جمال دي وقد سقط المشيب على قزالي او حال دار چې بډاپه زما په اختورا پروت ده دې ده کې دې اتطلب دا دې نفس ته خطاب کوي او علی قذالی کې بیا تکلم ته خبر اړولې ده ومنها تجاهل العارف او د دې خلاف ظاهر نه یو تجاهل د عارف دی تجاهل د عارف دی څه وایي چې خپ یو خبره ځان خپ خبره پیږي او ځانه سه ناپویو کې واچي دیتا د امیر صاحب د هغه خر کنیه چې وه هغه ابن طریف و نو دا ده داسې دې چینار ته وکتل دې ته خابور وایي پرس که نو د چینار دا پاڼې شنې وې وړقېدې او یو قسم له خوشحالي مناوله نو امیر صاحب ورته داسې هنګ کې راغی او شکایت یې ترې وکړ وی ایا شجر الخابورې ای د چینارو نه ما لکه مورقه څه دي تا لره چې تازه تازه پاڼې رقې، کأنک لم تتزع علی ابن طریف، داسې معلومېږي چې زما په هغه حیوانړو ته فریاد او غم نه ښکاره کې. هلکه شعر ولګېد که نه؟ ها داسې ته دغه کې چې لکه بلکل په هغه باندې لستا خفګان نشته داسې ړکې راړکې او تازه تازه او خوشاله خوشاله نو دا اوس دې میر صاحب ته پته ده چې دا چنار زما دا خبره باندې نه پوهېږي خو ده د ځان نه تجاهل جوړ کړ وی چې د خپل ابن طریب په مرګ باندې اوس داسې کیفیت ته رسېدلې ما چې ذوی العقول غیر ذوی العقول ټول سره یو شان مخاطبه کوم وی ایا شجر الخابور مالک مورقا اوس خبره خو سمت کې را لکنه شعر مطلب ومنها اسلوب الحکیم او بعض دین اسلوب د حکیم دی طرز د حکیم دی ایو سړی تا نه یو سوالو کې هغه د هغه د حال سره مطابق نی نو ته داسې جواب ورکې که نه چې هغه د هغه د حال سره سي مطابقي لکه تا ته یو سړی یاره استاد چې هغه داسې موبایل والی کنه چې هغه تصویر هم پکې وي او ریکارډینګ کوي نو دا به څنګه وي نو ته ورته یاره خو چې داسې ښایسته کتاب والی لکه فتح القدیر غونته کې او یا چې کوم دی نو دا د د د تفسیر غونته کې ډېر غټ خوند کوي نو د هغه د سوال جواب دی ور نه که خو د هغه د شان سره چې کته لکه بیجابمبله ته د تصویر په موبایل سکه ها بیکاره نسخه دا تا لپاره خو دغه په کار دی دا په کتابونه لپاره ګلالي کتابونه لپاره په کار دی مطالعه لپاره په کار ده ته به له الله وسنګه چل چرګه الوته واو هغه چولې وا او نو هغه لګي دي سپیر دکانونه ډک دي نو ته په موبایل باندې له دا خبر د دې زمانه غټه فتنه دا د موبایل دی چې د هر چا سره دی بس صاحب نه ځای ګوري نه ځای موږ ماښام پسې دغه له وخت ورکړی دی سوال جواب نه کړ اوس په همدا شی بند دی لکه چې نو اوس زه روټۍ ته ناست یم او دې کې یو سړي ټلیفون وکړ چې او مام ساده کیو کړه روټه کې مې چت دا مسله څنګه چې مړ ځان لپروتی بیا پکې شیطان نه نوځي نو مې چې سپین خرزیه دا وړي بس د قبر کې ځان نه نی پروت نو ما ورته یاره خو دا مسله ما ته نه ده معلومه ما نه ده لیدلې نو داسې بس بې توکه نو به ډوډۍ کې راته مړې مخکې که نو مر خو خطرناک شی نو دا ډوډۍ مزه ختمه شو پوه نه شي او که نه یاره دا مرګ به یې رای که نه لوبه خرابېږي دا دا چې ډېر مسلط شي بیا هم کار خرابېږي زه خو چې ځان نه شم دا ډېر خپه یم هلکه ځکه څه شو خوبه چې پاسم زه وایم دا به څه چېرې کېږي بیا یې درته کتاب ته کینو ملګرو سره ورو ذهن نه ذهول راشي نو هغه راته ډوډۍ وخت کې مرګ یاد نو ما به دا ډوډۍ مزه ونه کړه نن ومه خوړه خو د حضرت تانوي خبره چې ډوډۍ کې دوه خبرې دي یو مزه ده یو ګېډه ډکول نو چې ذهن باندې داسې خبره رااله چې هغې د ذهن د بوجو نو ډوډۍ مزه ختمه شو پاتې شوه ګېړ ډکول نو هغه بوج بیا جوړوي لکه او پیدا نه وي نو دغه دغه شان قصه نو دا د موبایل کرامت دی ها او بیا چې لا وایي ما یې خو چا پټ کړو ما به له څو چا پټ ک الکه ساده ته په چارشنبه کې لکه په غاڼه کې موبایل کې دی کنه او څخه د جمعات په دغه باندې چارج کوي نو جمعه ته زارې مو لکه نو بیا نو دا ټول به احتیاط دي به احتیاطي در به احتیاطي ومنها تجاهل العارف اسلوب الحكيم فالاول يكون بحمل الكلام على خلاف مراد قائله نو اول دغه دا یعنی مخاطب تا نه یو انتظار کوي ته ورته بله خبره وکړي یا سائل تا نه یو تپوس کوي ته ورله بل جواب ورکړي د هغې مطلب دی چې دا منتظر د انتظار ټیک نه دی او د سائل دا سوال دا برمحل نه دی فالاول نول يكون بحمل الكلام على خلاف مراد قائله نو هغه دا دی چې سړی کلام حمل کی په خلاف د مراد د قائل لکه قبع سرا حجاج ته وی وقد توعد بقوله لاحملنك على الادهم نو ادهم دې اتکړې تم وای او ادهم چې دې نو استم وای خړ است وای نو هغه حجاج وته ګور ادهم ته به ورواچو مینت کړې برته واچو نا وته صحیح ده صیب مصر الامیر یحمل علی زحم امیران خلک په داسې اس باندې سوري نو امیرانو کار دا دی زموږ امیران خرې ورکوي هغه زمانه بله اوس د بله زمانه او بلبل په باغ کې ناستې کوي دغه ترانه حجاج زمانه کې سونه زموږ زمانه کې حمرن خو په دې خوشحاله شوم چې هغه د امیر صاحب ټکې دورې منصور کې راووته که نه تاسو ته ما والا درکړې وکړ نو پاغه شپه چې ما مطالعه کوله اچانک په دې مې ذهن دغه نظر پرې وته کنه ګورم خو تقریبا هر کال او په دغه شپه باندې مې دغه ټکی باندې نظر پرې وته دا و د امیر صاحب کرامت او حمل بعیر سره هم لیکلی او اینه مخکې هم لیکلی چې العیر کان من الحمیر ها نو يحمل على الادهم و و و میر صاحب کله کله سړی په ادهم سور کې ولا شب خو کله کله برګم ور کوي برګس نو حجاج وته اردت الحديد حدید یعنی زما مقصد ګره اس نه دی اوس پنه رات کړی دی نو بل طرف ته حدید تیز سم ته وای کنه تیز سم وای فنزل سوالهم عن سبب الاختلاف منزلة السوال عن حکمته نو د د حقیقت د بیان په ځای باندې جواب ورکړ شو په حکمت چې ته د حقیقت ته پوس مکوه د حکمت ته پوس وکړه لکه د کائنات او حقیقت ته څوک رسېدي دا یو سپومه را چې ته به چې ولې وړه او غټه کېږي په کائناتو کې خو بلا شیزونه دي اوس به چې د کدو پاڼه ولې غټه ده او دا چینارونه وګدا والي ده نو د دې وروره څوک جواب کوي دا خو یو لا متناهي سلسله ده په دې خو قادر مطلق پیږي نو پیدا ته پوس لا کوي کدو کې څه پیدا ده او د چینارونه کې څه پیدا ده نو موږ ورته پیدا خو چې هغه نه داسې غټ لخت را پرې کا او چې کم سړی سبق له لیټ راځي غیر حاضری کوي او چې دې نو نور به د به کوي نو هغه پلګنې غوا او چې دا غټه تنه کومه ده نو چې برنډه جوړه کوټه جوړه نو هغې باندې داسې او کدو چې دی نو هغه چې کله سالن پخیانو په کې اچوه او پاڼې هم سوکوه ساک ترې پخوه نو فایده به راته ووایي خو که ته وایې چې دا غټه وړې ده وړه نو دا به د چا پلار پوره کړي ومنها التغلیب او بعضې دې نه تغلیب دی تغلیب څه ته وایو؟ هو ترجیح احد الشیئین علی الاخر فی اطلاق لفظه علیه کتغلیب المذکر علی المؤنث یو شی په بل راجح کې نو دوه شیزونه او پاغه باندې اطلاق د یو لفظ کې لکه کانت من القانتین نو دا قانتین خو د مذکر جمع ده او دا بیبي مریم چې ونه دا خو مؤنثه وه یعنی یو ته مور مراد و که تغریب المذکر والاخف علی غیرهما کله اخف هغه غالب کی په اسقل او کله مذکر غالب کی په مؤنث لکه ته القمرین دلته دی قمر مذکر دی او شمس مؤنث دی قمر دی غالب کو په دغه باندې یا لکه والعمرین عمر خفیف دی او بکر ثقیل دی نو عمرین دی یا که تالیف د غیر عاقل په عاقل باندې تالیف د عاقل په غیر عاقل باندې لکه الحمدلله رب العالمین دا دا و او نون سره او یا او نون سره کومه جمع جمع کیږي ها جمع ذوی العقول او عالمین خو جمع د عالم د ما سوا د الله ته وي نو ما سوا د الله کې خو بیا ذوی العقول امراضی غیر ذوی العقول امراضی او جمع د ذوی العقول راوړل نو دا د ذوی العقول له غلبه ورکړي د پچا باندې په غیر باندې بس لګون ته دا واړه ها یو لس منټ یو بل ته مضاف شي دې له دې وګورئ